اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذي الله غزاد دی جعل لكم الليل چې ګرځول استاذ پر شپه لتسكنو چې تاسو آرام کوي فی پای کې ونهار او ورځ مبصرا روخانه رڼا ان فی ذلک یقینا پدې کې لا آیات نخل قوم دا قوم د بار اسمعون جاوري قالوا اتخذ الله ولدا ویدیو نیول الله ځان نائب سبحان او پاک دی الله د بچو نائبانونه هو الغنی والله بے پروا دی لو ما فی السماوات خاص د الله په اختیار کې دی چې بر دی او ما فی الارض او چخته دی ان عندكم نشته زازر من سلطان صدلیل بیا دا پری باندې بیا به وسه کو دیو ته موږ عذاب سخت بما کانو یکفرون په سبب دا هغه چې دیو کفر کول وتلو علیم بیان کړي ته نبا نوین واقع د نوح علی السلام اذ قال لقومه کله چې ویل خپل قوم ته یا قومي زما قوم ان ان کان کبر علیکم که غمی کی پتا زبانی گران وی پتا زبانی مقامی و دریدل زما و تذکیری و بیان زما بی آیات اللہ ایدایتنو دا اللہ علی الله نو په الله باندې توکل تو ما ځان سپارل له باجمعو راجم کی امرکم خپل کار او شرکا او کوم را مدد کی خپل زداران ثم لا يكون بیا دې نشي امرکم کار تاسو علیکم بتا زبان دي غمتن پټ ثم لا يكن بیا دې نشي علیکم بتا زبانی ثم لا يكن امرکم بیا دې نشي کار تاسو علیکم پتا زبانی غم پټ څه مطلب کومه فیصله چې تاسو کوئ نو پټه پټه مګوئ ثم قضوا الي بیا فیصله وره ما ته ولا تنظرون مولد مرا کوي ما ته فإن تولیتم که تاسو مخ وګرځو په ما سال د کوم زنه وړم تاسو نه مینا اجرین سمزوري ان اجری نه د مزدوری زما الا علی الله مگر په الله باندې دا وو مرت ما ته حکم شوی دی انا کون من المسلمین چې سم زړه تابعدارونه فکذبوه دروغجن کو دیو نو علی السلام پنجینا او خلاص کوم نو علی السلام لرا ومم معه سوچ د سرو فل فل کې پکشته کې پس د نوح علی السلام نه رسولا ګن پیغمبران الى قومهم قومونو خپل ته بجاوم رال دغه پیغمبران بل بینات په واضح دلایل فما كانوا نو دیو لیو منو جی مان راوړې بما کذبوا په سبب دا هغه چې دیو دروغجن کړی بي دی لره من قبل کذبوا چې دروغجن کړی و دیو بي دی لره من قبل فخوا كذلك دغرنګ ندبع ولا قلوب المعتدين مور لګو مونږه په زړونو د زیاتی کوونکو ثم بعثنا من بعد بیا مراولی گل فزدا من بعد پس داونا موسی علی السلام هارون علی السلام الى فرعون فرعون ته ډلی دای د بیا دنا په کار معجزو خپلو فاستكبرون او ليوغړا وكانوا دي قوما يقوم مجرمين مجرمان جرم کوونکی فلما جاءهم الحق کله جراغ دی تاغ من اننا طرف زمونا قالو ندی ویلی ان هذا لساحر مبین یقینا دا د جادو کارا قال موسی ویل موسی علیہ السلام تقولون للحق ای وای تاسو حق ته لما جاءکم هر کله جراغ تاسو ته اسیر هذا یا جادو دی دا ولا یفلح الساحرون او نه کامیابیږي جادوګر خپل جادو قال موسی نو ویل موسی علی السلام ما جئتم هغه جرات لنو کړو تاسو به پای باندې سحر او جادو دی ان الله سيبتل يقنا زر د جلا به ختم کی دی لرا ان الله يقنا الله لا يصلحون کامیاب عمل المفسدين عمل د فساد کوونکو تاسو فسادیانی ويحق الله الحق او غالب کوي الله حق لره په کلماتي په فلوغم ولو کرے المجرمون اگر جبت غني مجرمان فما امن لموسى نو خبره ومنه ونه منله د موسی عليه السلام الا ذريه من قوم مگر سالکانو ځوانانو د قوم د موسی عليه السلام نه علا خوف سره د يريد من فرعون د فرعون او ملای مولډل داینه ايبتنهم چې په تکلیف کې وګرځي دی لره وان فرعون لعال يقينا فرعون ځان اوچت غنون کې بزمګي کې ويقينا وو دی لمن المسرفين د زیاتی کوونکو نه مشرک کوونکو نه وقال موسی یا قوم ان کنتم ویل موسی علیہ السلام یا قوم زما کوي د زو امنتم بالله چې ایمان امر وړه په الله باندې په علی توکلون په الله ځان اوس پاري ان کنتم مسلمین کوي د زو تابعدار فقالو دی ویل الله توکلنا په الله باندې موږ ځان سپارلې ربنا یا رب زمو لا تجعلنا مگر زمو دا 11 بجې دلته بره یو کمره ده ونه مې چې دا ختم شي نو شهر خزان کې یو دیوال لې ای صحیح ده ما یو لږ دې ختم کو څلور ځلې مې تړلې ونه کو چې دینه وو مې لاړم مونږ مې کومه ځنه رالم سي دي سپور تر دوس ما ته وګه ساري دې ها لیونه سارانه دې